مباحث ذکر شیو نقطه په ایراد د اما بعدو کې د مضمون په لحاظ سره دا ده چې تعلیق په شرط متيقن دا پیدا کوي تيقن په جزا کې یو جزا ده یو څه شي ده جزا ده او ته د هغې مضمون کله کول غواړي نو ته به د هغې تعلیق وکې په یو امر یقیني پورې تعلیق په یو کې په امر چا پورې یقیني پورې په امر یقیني پورې وې تعلیق کې لکه ته وای چې که اسمان بره وي نو دا زما خبره به داسې وي نو مطلب دا خپل خبره یقیني کول غواړي نو پاسمان په پا فوقیت پورې داغي تعلیق کو پاسمان بر دی صحیح شو کنه مستا خبروم څه شو یقیني شو دلته کې د دا ویل کده حمد او د صلات نرستو په مخ د زمکه څه شی سوي موجودي علم بلاغت په دق د علوم نوي نو پس د حمد او د صلات نه خو پس مکه څه خامخا سوي موجود وي په دې کائنات کې خو بس وي یعنی چې اس نه الله خو به وي خبره پوه شوي علم بلاغت په اجل العلوم او دق العلوم دار دی چې کم دنو د مضمون په لحاظ سره دا را روانه خبره د دیباجې کلکول غواړي نو په اما بعدو سره یې سکی ذکر کی نو دا تعلیق کی د علم بلاغت نقطه په کې دا ده چې کلام روان وي کلام سوي روان وي ته یو کلام پسې بل کلام ذکر کای یو کلام پسې بل کلام ذکر کای نو دې ته چې کم دنو بل کلام چې ذکر کای په مابین د کلامینو کې مناسبت شته کې نشته په مابین د کلامینو کې مناسبت شته او کو نشته څه کوي انتقال کوي د یو کلام نه بل کلام ته او پکې څه نشته مناسبت نشته نو دیتا تخلص وای دیتا څه وای تخلص د یو کلام نه بل کلام ته انتقال کو نو گویا کې داغه مخکینی کلام نه ځان سکو خلاص کو نو دیتا تخلص وای څه ته وای تخلص درم اوس په مابین د کلامینو کې په مابین د کلامینو کې مناسبت نشته خو تا تنبیه په انتقال قائم کړه څه دې قائم کړه تنبیه دې په انتقال څه کړه قائم کړه چې ګور اعلان واوري مار دې یو کلام نه بل کلام ته واوړیدم دا تنبیه چې قائم کړه قران مجید کې شته واذکر اسماعیل والیسع وذلکفل کل من الاخيار هذا ذکر وان للمتقین له حسن مآب دا هاذا ذکر دا منس کې چې دی نو دا مخکې د انبیا او حالات ذکر کېدل ورپسې وی جنتیان به جنت ته ځي نو هاذا ذکر په تنبیه سکړه قائم کړه چې خبره دغه نه بدل شو نو مضمون څه شو شورو شو د جنتیانو اخلاص کوي هاذا فإن للطاغین لشر مآب دا هاذا په کې منځ کې تنبیه سکړه قائم کړه دې ته ویل کېږي اقتضاب مشوب تخلص دی عبارت کی ماتن علی رحمت شرافت ذکر کوي د علم بلاغت د علم بلاغت او د توابع او د علم بلاغت داغي شرافت هغه ذکر کوي دا شرافت ذکر کوي په دوو طریقو باندې په څو طریقو یعنی دو داوی په شرافت د علم بلاغت کې کوي اوله داوا کوي چې علم البلاغت من اجل العلوم علم البلاغت من اجل العلوم قدرا دوی مداو کوي علم البلاغت من ادق العلوم سرا علم بلاغت چې دی اوله دا وکي علم بلاغت من اجل العلوم قدرا په مرتبه د علمونو کې د لوی علمونو نه دی من اجل العلوم قدرا او دویما ادق العلوم هغه وایو بیا نو په هغه وخت کې چې و علم بلاغت فلما کان لما چې دی یو راځي لما توقعیه چې په مضارع داخليږي لما جازمه توقعیه لکه لما یذوقو عذاب لا نه دې سکلې دې سزا زما مس لا تر اوسه سکلې نه خوبه سکی توقعیه دا مطلب دی چې مدخول د دې غس منفي دی تر حين تر تکلم پورې څه دی منفي دی خو پر روان وخت کې متوقع دی اروان وخت کې څه اروان وخت کې شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی مثال فرمایو چې یو سړی واده کړی طالب جان واده کړی لګوخه تیر شوی اسه سو کال ته نږدې ټیم کیږي ته ته څنګه طالب جان سشته کې نشته څه سابق ما بیا را روان دي کنه هغه وی لا تر اوسه پورې څه شي نشته لا تر اوسه پورې څه نشته د ده مطلب دا نه دی چې ګینې بلکل نشته د ده مطلب دا دی چې انشاءالله که خیري ستکونو لویه دماکه که نه وبه شي که خیرې مطلب دا دی چې پیل حال لا تر دې وخته پورې لا څه شوي نه دي او عن قریب چې کم دنو وابه ورې زیره بس کې وارې نو دا لا تروسا لما یاتکم مثل الذین خلو من قبل لا تروس ندی راغلی تاسو ته حالات د داسې کسانو ولا تروس ندی راغلی خدا حالات په ګوره خامخ څه کیږي حاضر پوهیږي کنه نو دې ته لما توقعیه ویل کیږي د دې مدخول خو مضاری وي مدخول سری مضاری وي معنا کې منفي وي من ماضی منفي وي معنا کې کنه لما یذوقوا عذاب مړه وي په قسم نه دیم پوهېږي نه وي زور بک جوی سورې تاریکې شورو لکه دی به هم نیمه د سار په منځ کې اوسم ان کل نفس لما علیها حافظ یو پیرا مونږه مډیر خملګره د اسماعیل مولوی صاحب بشام کې امام او جمعات کې انو شیخ منځو کو د سهار درس په نا وخت پورې د شپې به مو ناغه منځو کنو یو رکعت کې صورت عادیات وی کنه سار او بل رکعت کې صورت قارعه ویلا څنګه سلام جار باسو کنه نو دا غینه مخ کې او کار بل شو چې زمونږ یو ملګرو ماخام مستمخ کې شو زمونږ طالبو ناغه صورت زوحا نیم کړو ماقام نیمه په یو رکعت کې ویلو نیمه په بل رکعت کې ویلو وام ملیتی منا په لبل نو شیخ صاحب خواغه نه بیگانه ډکو لکه غم دغه کار کړو د سار ور پسې وکړو هغه بیگانه طالب خو نه پیژند ناشنا او ملمون هغه ته سنو ویل او اسماعیل مولوی صاحب خو خر ټیټ شاګرد د سبقونو د فنونو د وخت شاګرد دی او چې څنګه سلام جار باسو کنه شابه سناره شابه سناره په قول هو شروع کړي کنه بیګا وی غیو صورت زوحانی مکړه اوسه مو یست کنه وی بیګا غیو صورت زوحانی مکړه او ایتراله په عادیات باندې د خدای بندګانو هغه مسنون خیرات هم څه کوي چې نبی رسول الله کوم خیرات کا هغه هم څه کوي کنه اسماعیل مولوی صاحب جمعات کې میراب کې دروازه وکنه یو خوري وال پاغه نو دا کله کله به کې خیر د مسنون وای دی ور وادیات به کې وي وی چې مخ کې شوی روره بیا په ځان نه پوي نو لما توقع دغه شو الا به معنا باندې لما به معنا چا دی الا دا دویم دریم لما چې کنه دریم لما دا په معنا د از ظرفي باندې راځي خلاف پکې دی زه دې دا باس نو کوم یعنی کدا سه باسونه غواړي ډیر نو بیاشته ولکه زه صرف د زید حل کولو لپاره خبرو کوم کینی نو بیا د ابن خروف او د سیبوی چې کوم اختلاف ته دی ځای کې علما خو خپل مزیدار هم نه لکه پیدا بکشتا خو چون کې ځای دا نه دی لکه تلخیص ته کنه دا سه دا اسمت الله مولوی صاحب چې کله تلخیص و ملما وراغ نه دا چې زینو ته به ورواړوله نو ازواء المصباح کې دا خبرې ډېری ازواء المصباح نیم دی غټ کړی دی د مولوی صاحب شرح نه ده کومه دا دا زموږ تقریری شرح ده مونږ هغه نه دا ویلې ده خو دا بیا چې شرح کوله یې که نه نو بیا پکې دا څیزونه زیات کړو لما نو بیا به دې ته شروع شوی دی بیا ورپسې بل ته هغه شروع شي لکه که نه هغه پکې لږ خبرې اوږدېږي بیا دا په دغه کې وي خلک شرجامه کې وي الفیه کې وي چې کوم ځای لما او غیره باسونه راځي نو لما چې دا نو دا په معنا د از ظرفي باندې راځي د دې مدخول ماضی وي مدخول سوي ماضی یا لفظن او مانن یا فقط مانن یا لفظن او مانن یا فقط څه شي مانن کله وصرفاوي کله وصرفا نوي لکه فلما اضاءت د جمهور مذهب داري چې دا په معنی د اس ظرفي باندې دی په معنی چا اس ظرفي خو شرطي غونته هم نه نو جواب یي شرطي هم نه جواب وي نو فلما اضاءت نو هغه وخت کې چې رڼا کدي او رڼا وکړ دی اور نو خبره نیمګړې ده کنه خبره باندې پوښوي کنه ورپسې چې کمونو فلما ازما ذهب الله بنورهم جواب شي آیا څه شي جواب شي په معنا د اس ظرفي باندې وي چې متضمن معنی د شرط لروي دلته کې کان راغله ده دا په معنا د اس ظرفي باندې ده دا لما کان هغه وخت کې چې و علم بلاغت هغه وخت چې وسه شي علم بلاغت من اجل العلوم وادق العلوم ورسره وکانه القسم الثالث په دې باندې عتب ته قسم ثالثم اعظمها ولكن كان بیا ور پسې دی غیر مسونه نشو ته تل قابل اختصار په تقل جاز اللفظ مختصرا تاسو شرط وینئ دا زما په کتاب کې خو اللفظ ټکشته په بل مخ کې درې مکر خکې اللفظ دی دا اللفظ چې دا د اغه لما جواب دی لما څه دی جواب دی سورې پس پراش ان شاء الله خاص اوس نه مې ته خو چې بیا مونږ وایو چې جواب د لما دی نو سن جستانه لما یې چې لما کم نه لکه هغه دا لما دی دا دې لمبا جواب دی بیا په هغه وخت کې شو علم البلاغت و توابعها چې وو علم بلاغت او توابع د علم بلاغت هغه د علم اضافت بلاغت ته دا چې کمونو اضافت د موقوف علیه د موقوف ته یعنی علم البلاغتی هغه چې علم چې هغه موقوف علیه د بلاغت ته موقوف علیه د چاره بلاغت ته چې لکه دک علم حاصل کی نو تب بلاغت پانې شي پوه شي او تب بلیغ او شمارل شي بلیغ وسکل شي مصداق دا علم علم معنی او علم بیان دی معنی او بیان وتوابعها نه مراد هغه چې کمونو څه شي دي بدیه علم څه شي بدیه یعنی اول به خیال ساتي د نقطو د معنی او د نقطو د بیان پس تاغې نه بچ کمونو خیال ساتي بیا د نقطو د چا علم بدیه که صرف اس الفاظ برابر او سر برابر بیا به تا ترجل مقاماتی ویل کیږي دا توابع د علم بلاغت دا هم د شمار کړ په علم بلاغت کې ځکه ورپسې وی من اجل العلوم من اجل العلوم یعنی دا نه دا چې دا توابع غني محجور په طریق دي او د دې چې کمونو سه حیثیت نشته ده نه توابع ځان له مستقل علم نه خو صرف مرتبه د تخودله چې د نقطو خیال به اله ساتي مطلب دا دی شونډه برابر شي نو خیر دی کورپسې چې کمندونو لیفت سټیک ولګای نو څه مسله نشته صحیح ده کنه خو چې شونډه پریوي او د پاسه په لیفت سټیک لګای خبره باندې پوه شوي نو د دې علم بلاغت د معنی او د بیان مثال هغه چې کمندنو د ذات برابرولو دی د چا د برابرولو دانچه برابرولو او د علم بدی مثال هغه چې کمندنو د چا دی د تړکې کولو صحیح ده کنه اچھا تړک اوس تړکرې مزیدار ټماټر پیاز سوچو غوړي اینډ واټ ناټ ټول څه کړی دي تیار کړی دي خو کای یې څه شي ته باتینګونو ته یا خدای دې پویا کا خبره باندې پوه نه شوي علم بدی چې دی دا سړه سترګه ده څه شي ده سړه سترګه ده دا چې کمونو میک اپ ته نو ګوره چې چاله کوي دا میک اپ ګوره چې چاله کوي څنګه چې میک اپ ته به بدرنګ شي او کنه وتواب او هټی کې کې دې ته اشاره ده ورپسې من اجل العلوم کې من اجل العلوم کې اوش مارل تواب د شانه د علم نه د علم نه اوش مارل همای دا تواب هټی کې کې صرف دې ته سوا اشاره وا چې خیال بیرستو ساتي اول به دا برابره عالمان وي چې څوک صرف د الفاظو خیال ساتي او د مضمون د کلام خیال کانه به دا غي صفت کې نو لکه اسف مضمون څه نشته ټول مقامه کې دا تانو خبره ني کانه ولکه الفاظ پکې ډيري نو دې ته رجل سوې مقاماتي نو ځنې سړی تقریر د قشان دی پنجابیانو تقریری کنه او تلاوت بن گئی هدرګه تلاوت بن گئی هدرګه تلاوت بن گئی غوبلی لوی غوبلی چې اخر لاړ شي هیڅ شی پکې نه دوه خبري بس ډیر خسړې و راغ ولاړ سائل سوال کو چې علم بلاغت او توابع د علم بلاغت من اجل العلوم قدرا دا چې کمندونو په علمونو په مرت د علمونو نه په مرتبه کې په ټولو علمونو کې په مرتبه کې غټ دي سائل دا سوال وکړو چې من اجل العلوم جمع ده العلوم صدا جمع ده او جمع محلا بال لام ده جمع محلا بال لام ده نو قرینه دا حد نشته نو استغراق پیدا کوي مطلب دا دی چې په ټول علومو کې اجل علم بلاغت او توابع د چا دي په ټول علومو کې اجل چې کمونو سوق شو علم بلاغت سر فنون ثلاثه بس صحیح شو کنه دا ټول نو شو اوچت شو علم تفسیر او علم حدیث ته کم پر بوتو علم حدیث او علم تفسیر دې کم طرف ته جواب د ویل دي چې من اجل العلوم زنه د بزرګ علومونه ځنې د بزرګ علوم د اوچتو علومونه نو ځنې ویلي دي دا نه دی ویلي چې د ټولو نه سره اوچت دی خو اجل العلوم چې دینو ډیر دي درې سلور اجل العلوم دي پاغي کې یو چې کم نو علم څه دی بلاغت یو څه شی دی پوه نه شوي یعنی اجل العلوم قران دی حدیث ته فقه دا اصول فقه دا دا اجل العلوم دی علم بلاغت هم په دغه اجل العلوم په پټای کې دی پوه نه شوي دویم العلوم نه علوم مدونه مراد دي قران او سنت علوم غیر مدون دي علوم څه مراد دي مدون علاوه لا دا وایو چې دې ته اجلیت ادعای وي د پاره د ترغیب د طالبانو د قران او د سنت د شرافت نه څوک منکرو نه دي د فقه و غیره د غي د شرافت نه څوک منکرو نه دي خو طالب جان دې تړه نه صفا کېدو چې دا ځان له سکار کتل روس تلخیصه غستې لري دا څه مصیبت ته نو دل ډایرک وته وی من اجل العلوم ګره وخت په ذل نه ځای کوي دا په بزرګ علوم کې یو څه دی علم نه نو دې ته اجلیت څه وي ادعای وي د پاره د ترغیب دو طالبان دا یو دا شو من اجل العلوم دا قدرن ته تمیز دی دا اجل مضاف العلوم مضاف الیه نو د دې اضافت کې ابهام ځکه اجلیت دوه قسمه ده یو اجلیت جسمانی دی او بل اجلیت معنوي دی یو اجلیت لفظي دی ظاهری داغه اجلو د بزرګ علومونه قدرن په اعتبار د مرتبه سره دوی مداوا و ادقها سرن و ادقها او ډیر باریک د دی علومونه په اعتبار د نقطو سره و ادقها د علم بلاغت او توابع د علم بلاغت من ادق العلوم سرا من ادق العلوم دق يدق نریکول ته ویل کیږي اوړو ته دقیق ویل کیږي خبره باندې پوه شوي هغه اوړ کړی شي وی لګا سي اوړ کړی شي نری نری کړی شي دقیق دقه دق دروازه ټکول او نری کول نو دقیق معنی باریک باریکی باریکی نقطې په چا کې بیانېږي علم بلاغت کې بیانېږي اوس ادقیت هم دوه قسمه یو دقیت ظاهری جسمانی لکه ویخته چې څنګه باریک ته ویخته څنګه څه دی باریک ته دویم ادقیت په اعتبار د نقطو سره په اعتبار د چا سره نقطو سره نو دلته ادقیت کم مراد دی نو تمیز ته نه راوړو سرن په اعتبار د چا سره نقطو سره یعنی د کې د عربیت نقطې سری مزیدار دي وادقها سرن او ډیر باریک د دې علومونه سرن په اعتبار د نقطو سره از به یورف